ولمن كفر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل او کوم کسان چې د ظلم کېدو نورسته غچ واخلي هغوی نشي پر کېدای إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم د پړې وای خو هغه کسان چې پر دورو ظلم کوي او په ځمکه کې په ناحقه تیری کوي د دغه راز خلکو لپاره دردناک عذاب دی ته به ووینې چې دغه ظالمان چې کله د خدای جل جلاله عذاب وګوري نو به وایي آیا اوس د بیرته ستنېدو لپاره کومه لاره نشته وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي او ته به ووینې چې دوی کله دوزخ ته راوستل شي نو خوارۍ وهلي سر کوزي به را روان وي او هغه ته به د نظر په اړولو د سترګو په کونځونو سره غلي غلي ګوري هغه وخت به هغه کسان چې ایمان یې راوړی وو ووایي چې په رښتیا سره اصلي زیانمن هغه کسان چې هغوی د قیامت په نننۍ ورځ کې خپل ځانونه او خپل اړونده کسان په زیان کې واچول خبردار اوسئ ظالمان به په همیشني عذاب کې هغه ورځ به ستاسو د پناه کوم ځای نه وي او نه به څوک ستاسو د حال د بدلولو هڅوونکي وي اوس که دوی مخ اړوي نو ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم موږ خو ته پر دوی د ساتندوی په توګه نه یې لېږلی پر تا خو یوازې د خبرې رسولو مسئولیت دی د انسان دا حال ده چې کله موږ ورباندې د خپل رحمت خوند څکو نو په دې خوښیږي او که د د خپلو لاسونو کړې پرې ایښي د کوم مصیبت په بڼه کې پر ده را اوړي نو ډېره ناشکره کیږي انه علیم قدیر چاته چې خوښه شي هلکان او نجونې ګډوډ ورکوي او چاته چې خوښه شي شنډوي هغه ته هر څه معلوم دي او په هر څه قادر دی هیڅ بشر دا مقام نه لري چې الله پاک له هغه سره مخامخ خبرې وکړي یا خو دغه خبرې په وحی اشاره سره وي یا د پردې ترشا یا کوم پیغام راوړونکي پرېخته دیږي او هغه دغه په حکم سره هر څه چې هغه غواړي وحی کوي هغه لوړ او د حکمت خاوند دی په هیڅ نه پوهېدل چې کتاب څه وي او ایمان څه وي خو هغه روح موږ یوه رڼا وګرځوله چې په هغې سره موږ له خپلو بندګانو نه چې چا ته مو خوښه شي لاره کوي په یقیني توګه ته د سمې لارې لوري ته رهبري کوي بسم الله الرحمن الرحيم